لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سورة البقرة سلور حسيوة اوله حصہ کې توحید د الله تعالی بیان شو دویمه حصہ کې اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان شو درېمه حصه کې جهاد فی سبیل الله قتال فی سبیل الله د هغې مسایل او احکام بیان شول دې ځای نه څلورمه حصه د صورت شروع کی او دا به تر د آخر د صورت پورې چلی په دې کې ذکر کیږي مسله د انفاق فی سبیل الله چونکه مخکې مسله د جهاد بیان شوله نو جهاد بغیر د انفاق نه نه کی نو دی دې حصہ کې به د انفاق مسله بیانېږي د الله تعالی په لاره کې خپل مالونه ولګوئ دا به قیمتي شي دې کې هم څلور بابونه دي اول باب تر د دو سوه یو شپېتم آیاتو پورې چلیږي په دې کې اول مسله د انفاق یا ایه الذین آمنو انفقوا مما رزقناکم ایمان ولو خپل مالونه د الله تعالی په لار کې ولګوئ دویمه خبره اعاده د مسلې د توحید د پاره د نفي د شفاعت قهریه لس دلایل په بیانیږي که د الله تعالی دین هم ونه مانه د الله تعالی توحید هم ونه مانه نو بیا قیامت کې څوک د الله تعالی نه نشي خلاصولی درېمه خبره دوه ډلې بیانېږي اصحاب الرشد او اصحاب الغی یو د هدایت خواندان دی په دنیا کې چې د الله تعالی دین یې منلی دی او د الله تعالی د توحید مسلې باندې پوه دي او په دلایلو باندې ځان پوه کړی دی او دویم قسم هغه خلق دی اصحاب الغی چې د سرکشۍ خاوندان دي د الله تعالی دین نه دی منلی بلکې سرکشي یې کړې ده دو مثالونه الله تعالی بیانوي د اصحاب الغی دپاره بی دین خلکو مثال الله تعالی بیانې کله چې د یو مسلې د پاره مثال بیان شي انسان په هغې باندې پوه شي او یو مثال بیانیږي د اصحاب رشد د پاره یا ایها الذین آمنو ایمان والو انفقو خرج کوئ مما د هغه مال نه رزقناکم چې درکړی دی مونږ تاسو ته من قبل ایات یومن مخکې د دې نه چې رابه شي یومن داسې ورځ لا بیع فیه نه به وي خرڅول په هغې کې ولا خلتون او نه به دوستانه وي ولا شفاعه او نه به سفارش وي والکافرون هم الظالمون او کافران خاص دیو لوی ظالمان دي یا ایها الذین آمنو راوړل شوی ده په ابتدا کې په دې کې اشاره ده دې ته چې د الله تعالی په لار کې خرچه کول دا د ایمان تقاضا ده مما رزقناکم الله تعالی چې له صدر کړی دي مما کې یو اشاره ده چې بعضې مال ولګوه ټول مال د الله تعالی نه غواړي مین او ما رزقناکم دا عام دی من قبل ایات یومن په دې کې ترغیب د انفاق ته د الله تعالی په لار کې په خرچو کولو کې پوریت او جلتی دا پکار ده ځکه د انسان د پاره الله تعالی مرګ مقرر کړی دی او خوس دا معلومه نه ده چې د انسان د مرګ ټیم کله راځي نو دې کې ساریدل پکار نه دی ځکه د قیامت د ورځې د راتللو معلومات هم نشته دی دغسې انسان تر خپل مرګ د راتللو وخت هم معلوم نه دی نو هسې نه چې مرګ د راشي او د الله تعالی په لاره کې خرچه نه کړي لا بیع فيه ولا خله داسې ورځ به راشي چې په هغې کې خرڅول نشته دی کله چې د انسان نه یو شی پوت شي نو د هغې د حصول لپاره ډېرې طریقې دي یو اخیستل خرڅول نو د قیامت ورځ داسې ده چې هلته کې اخیستل خرڅول نه کیږي چې ته بیا ګټه وکړي او ثواب پکې حاصل کړي چې بیا خرڅول نشته دی نو اخیستل هم نشته دی ولا خلتون دویمه طریقه په دنیا کې دی کله د چا نه یو شی پوت شي یو نقصان او تاوان یې وشي نو په دغه وخت کې یو دوست راولګي د بل دوست سره احسان وکي الله تعالی وای هغه داسې ورځ ده چې که نقصان دی وکړه په دنیا کې د الله تعالی په لار کې دی خرچ ونه که او تباهی طرف ته لاړلې نو قیامت کې بیا دوستان هم نشي خلاصولی د الله تعالی نه دو الفاظ راځي په قرآن کې یو معدت دی اود او دویم لفظ د خلی راځي نو خلا دا خالص دوستانی ته ویل کی نو کا د مجبورۍ او د سختۍ په وخت کې هر دوست چاله لاس نه ورکي ها کله چې خالص دوست نو هغه بیا لاس ورکي انسان له والله تعالی او استا خالص دوست په قیامت کې استا د مجبورۍ او استا د سختۍ په وخت کې تعالی هم لاس نشي درکولای دا غینه خدار چې د الله تعالی په لار کې په خپل خرچو کې په دنیا کې دریم ولا شفاعتون په دنیا کې رچا تاوان وشي نقصان وشي او څه شی ته پوت شي نو خلق را راولګي سپارش د غره پارو کی سپارش د خلکو قبول شي دا غي غ تاوان هغه ختم شي خلکو سره کومک او امداد وکي نو قیامت کې که دنیا کې رضان د الله تعالی د عذاب نه خلاص نه ک الله تعالی په لار کې خرچونه ک نو بیا قیامت کې تا لپاره سفارش د خلکو هم په کار نه راځي ولا شفاعت والکافرون هم الظالمون او دې ذکر شفاعت نه مراد په سورۃ البقره کې مخکې دغه لیکلي ومونږه د شرح د عقید الطحاویه په حواله باندې اته اقسام د شفاعت لیکلي هغه صحیح دي دې ذکر شفاعت نه مراد شفاعت قهریه ده د الله تعالی نه څوک په زور باندې نشي خلاصولی او شفاعت قبل الاذن تی مراد دی که الله تعالی اجازه وکي د یو مؤمن مسلمان لپاره نو یو مؤمن مسلمان یا د الله تعالی پیغمبر یا شهید یا عالم دا بیا شفاعت کولی شي خو الا من بعد اذنه د چا لپاره چې سپارش کوي هغه به هم موحدي څوک چې سپارش کوي هغه به هم موحدي او د الله تعالی د اجازې نه بعدی نو بیا کېدلی شي والکافرون هم الظالمون او کافران خاص دی لوی ظالمان دي والکافرون هم الظالمون د ظلم نه مراد اعلی مرتبه مراد ده چې هغه سره شرک دی کوپر دی بی دینی ده عطا ابن دینار رحمت الله علیه وی وی الحمدلله چې دې آیات کې الله تعالی د سویل دی چې والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دي خره چې الله تعالی داسې نه دی ویلی چې از ظالمون هم الکافرون ظالمان کافران دي که شرط الله تعالی داسې ویلی نو بیا خو مسله ډیره زیاته مشکله وه ځکه هر یو مؤمن مسلمان هم سنه سه ظلم کې اخته دی خو دې باندې د الله تعالی شکر دی چې الله داسې ویلی کافران ظالمان دي خو داسې الله نه دی ویل چې ظالمان کافران دي که نه بیا به ډیره زیاته مشکله وه یو مؤمن مسلمان چې د بل چا حق وخوري مخکې یاد کې الله تعالی ویل ول کافرون هم ظالمون کافران لوی ظالمان دي نو دې آیت کې الله تعالی دا غي لوی ظلم ته اشاره کوي هغه د تفصیلات او توحید د الله تعالی نه انکار کوي ځکه لوی ظالمان دي ظالمان ځکه دي چې د دې مسلې نه انکار کوي الله لا اله الا هو دې آیات ته آیات الکرسی وایي او د دې آیات ډیر فضایل په حدیث کې بیان شوی حدیث ته مسلم کې راغلی دی اعظم اعظم آیت فی القرآن د قرآن کریم کې رټول نه لوی آیات اعظم دا آیات دی اوګد نه اوګد نه یم د ټول نه لوی آیات د عظمت او د تعظیم په لحاظ سره د دینه بل لوی آیات پکې نشته ری اعظم آیت فی القرآن تفسیر بحر المحیط لیکلی دی سید البقره دی آیات دا د د سورۃ البقره سردار ویل کی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی سید آیل قرآن د قران کریم چې څومره آیاتونه دي نو پاغي کې دا د ټولو آیاتونو سردار دی آیت الکرسی آیت الکرسی او ته کوي هغه آیات چې پاغي کې لفظ د الکرسی راغلی وسعا کرسیه السماوات نو کرسی لفظ پکې راغلی یعنی هغه آیات چې پای کې لفظ د کرسی راغلی دی او روایت کې راغلی دی تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی وای د قران کریم د درېمې حصے برابر آیات دی دا دومره زیات لوی ثواب دی پکې څوک یې ولولي صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي څوک چې دا آیات د مسوتن د ود کېدو نه مخکې اولولي مسوتن ود کېږي خپل بسترې تراشي او دا آیات اولولي نو د الله تعالی طرف نه په دمان یو حفاظت کوونکې ساتونکې دا مقرر شي یعنی ملائک په مقرر شي او شیطان او تا تر د سبا پورې بیا نشي نږدې کېدلی ضرر او نقصان ته نشي ورکولی نن سبا خلک ډیر پریشانای کړي ماشومان باندې په خپل ځان باندې خوب کې وېریدلمه ماشوم چغې کړلې مشکلات راغلل پیریان شیطانان راغلل داسې کار وشو داسې وشو د غیر لپاره وجه دا ده چې مونږ او تاسو سنت طریقې د الله تعالی پیغمبر د پریخې دي او مونږ ډېر سنت طریقې په کم چې سیرت مونږ شروع کړی دی ماښام خپرونه کې نو په هغې کې ډېرې سنت طریقې د سملاستو ویلی شوي دي په هغه طریقه باندې وده شي انسان نو شیطانو ته بیا تکلیف نشي ورکولی حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای او د زکات مال راغله او بیت المال نو زه نبی صلی الله علیه وسلم په هغه باندې مقرر کړم چې دې څوکیداری کوه نو د شپې یو څه شی راغلی او د خوراک یې وړه ما ونیوه په اخسته په روایت کې راغلی ومې نیوه نو ما ورته دا ویله لارفعنک الی رسول الله صلی الله علیه وسلم زه به د نبی علیه صلات وسلام ته رسوم ته څوکي سار نبی علیه صلات وسلام خواله ابو هریره رضی الله تعالی عنه راغی او دغه واقع ته بیان کړل هغه شیطان ډیره خبره وکړله وی بیا به نه راځم خو اوس مې پرېږده پرې خو ده سبا له بیا راغې بله ورځ له بیا راغې بیا شیطان خپله دا خبره وکړله چې دا آیات لوله بیا به زه نه شم راتللی هغې ته او حدیث کې بیا نبی علیه صلات وسلام ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته ویل ته چې د کله بسترې ته راځې نو آیت الکرسی ولوله فقره آیت الکرسی آیت الکرسی ولوله نو د الله تعالی طرف نو پتا باندې حفاظت کوونکې ملائک مقرر شي نو تا ته بیا شیطان نقصان نشي درکولی په دې آیات کې ټول پنځوس کلمات دي او په هر کلمه کې پنځوس برکات دي د دومره عجیبه آیات دی پنځوس کلمات دي پکې او په هر کلمه کې پنځوس برکتونه الله تعالی یې ښودي دي په دې کې د الله تعالی نوم په اعتبار د اسم ظاهر سره او په اعتبار د ضمیر سره اتلس کرتب کې د الله تعالی نوم راغلی د امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی الله الله تعالی الله الله تعالی لا اله الا هو نشتر حقدار د مندګۍ سوا د الله تعالی نه الحی همیشه ژوند دی القیوم نظام چلون کې عالم دی الحی حی چاته وی الذی لا یموت سورۃ الفرقان اتپم دو سمایات کې وراشي الله تعالی همیشه ژوند دی ماندار چې په الله تعالی باندې مرګ نه راځي او دویم قول پکې رم بصیرینو داره عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی القیوم معنی داره چې زوال په الله تعالی باندې ناراضي ختمېدل په الله تعالی باندې ناراضي او قتاده رحمت الله علیه معنی کړی دا القیوم قائم دی په تدبیر د ټول مخلوق خپل باندې الله تعالی د ټول مخلوق نظام چلی او دا غیر تدبیرات کوي وګوره یوازې په مخلوقاتو کې د انسانان نه دي انسانان دي پیریان دي ساروی دي میګی دی مچان دی لړمانان دغه سي ز پسې چې دا څومره تسعینه د دې ټول عالم انتظام الله تعالی چلی د دې تدبیر الله تعالی چلی القیوم لا تاخذه سنته ولا نوم ننسی الله تعالی در پر کاله ولا نوم او نه خو دا درې قسم الفاظ راځي یو د سینه او دویم نعاس او دریم نوم دی سینا اوله حمله د خوب ته وایي چې د هغې اثر په سر باندې وشي هغې ته سینا وایي اکثر خلک وایي وایي دا سر مې درون شوی دی خوب راغلی دی سینا هر یو انسان په هغې باندې پوهېږي چې کله انسان له خوب ورشي او د هغه خوب اثرات په سر باندې راشي په دماغ باندې وشي هغې ته په عربۍ کې سینا وایي دویم لفظ په عربۍ کې استعمالیږي نعاس نعاس هغې ته وایي چې د هغې اثرات په سترګو باندې راشي اول اثر د خوب په سر باندې کیږي په دماغ باندې کیږي دویم د هغې نه بعد بیا په سترګو باندې وشي سترګې د انسان سرې شي او سترګې په پټې پټې کیږي او دریم دریم قسم دریم لفظ راغلی دی د خوب د پاره په عربۍ کې لفظ د نوم راغلی کې د هغې اثر په زړه باندې وشي بس بیا هغې ته خلک څه وایي دا اوده دی بس نو ډېر خلک داسې چې خواته خبرې کوي هغه پې بیا نه پوهېږي او که څوک ګرځي که څوک ناسي نو بیا په هغې باندې پوهېږي نه ځکه د هغې اثر بیا په زړه باندې وشي لا تاخذه سنتون نه نیسي الله تعالی دره پر کالی په الله تعالی باندې داسې خوب نه راځي سینه پې نه راځي د هغې تفصیل مونږ وکړو او نه الله تعالی له خوب ورځي دا خوب چې انسان له ورځي سینه دا انسان ستړی شي دماغ ستړی شي سترګې ستړی شي بدن یې ستړی شي نو هغې له خوب ورشي نو الله تبارک تعالی په په باره کې دغه نه شي ویللی الله تعالی باندې په تور الله تعالی باندې ستړیوالی نه راځي نو له دې وجې نه لا تأخذه سنتون ولا نوم لا تأخذه نه نیسي الله تعالی درا سنتون پر کالی ولا نوم او نه خوب له ما پی سماوات و ما فی الارض خاص الله تعالی په اختیار کې او څه پس منو کې او ما فی الارض او څه پس ما کې من ذا الذي يشفع عنده من ذا الذي څوک دی هغه کس یشفع چې سپارش به وکړي عنده د الله تعالی سره الا باذنه مگر په اجازه دغه باندې من ذا الذي دې ته استفهام انکاری وای څوک نشته لري چې سفارش به وکړي د الله تعالی سره مګر په اجازه د الله تعالی باندې نو دې کې اشاره شوه دې ته چې د الله تاسو نیک اعمالو کوي بیا قیامت کې د الله تعالی نه په زور باندې څوک نشي خلاصولی ها سفارش هغه څوک کولی شي چې عقیده د توحیدی د چا لپاره چې سفارش کوي نو د هغه عقیده هم د توحید وي او بله خبره پکې دا ده چې د الله تعالی د اجازت نه وروسته وي نو بیا صحیح ده د مشرکانو دا عقیده وه د د شفاعت قهریه عقیده وه د چې موږ د چا عبادت کو په دنیا کې نو دا موږ د الله تعالی نه د قیامت پر ورځ باندې په زور باندې خلاص کی په زور باندې موږ خلاصي او هغه به راځي ورستو سوره یونس اتلسم آیت کې وراشي سوره زمر دریم آیت کې وراشي او امام قرطبی رحمت الله علیه تفصیل بیان کړی دی شفاعت په دې آیت کې داغي وضاحت کتلی شي یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم پویږي الله تعالی ما بین ایدیهم په هغه څه باندې چې مخکې دي د دیو نه ما خلفهم په هغه څه باندې چې وروسته دي د دیو نه ما بین ایدیهم یو مطلب دا دی ما بین ایدیهم نه مراد د دنیا احوال تی مراد دي او د ما خلفهم نه مراد د آخرت امور او حالات تی مراد دي الله تعالی هغه ذات دی چې د دنیا په حالاتو باندې پوهیږي نو الله تعالی هغه ذات دی چې د آخرت په حالاتو باندې هم پوهیږي دویم معنا هم پسرینو ذکر کړی ده ما بین ایدیهم نه مراد تیر شوی حالات دي او ما خلفهم نه مراد راتلونکي حالات دي نو الله تعالی پویږي په حالاتو باندې چې نن ورځ نه مخکې څه شوي دي په دې ټولو دنیا کې الله تعالی د هغې په حالاتو باندې هم پوه دی نو ما خلفهم د نننۍ د دې منت نه چې وروستو کومه حالات راځي تر د قیامت پورې بیا د قیامت نه وروستو کوم حالات راځي الله تعالی په دې ټول هر څه باندې پوه دی د مؤمن مسلمان عقیده ودغی نو په دې کې اشاره شوله عموم د علم د الله تعالی ته عموم د علم د الله تعالی ته د الله تعالی علم دومره زیات عام دی چې په دنیا کې څه شوي دي اوس څه کېږي راتلونکي وخت کې به څه کېږي الله تعالی په دې ټولو باندې پوه دی په اسمانونو کې څه کېږي په ځمکه کې څه کېږي الله تعالی په دې ټولو باندې پوه دی یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم پویږي الله تعالی په هغه څه باندې چې مخکې د دیو نه ما خلفهم او هغه څه چې وروسته د دیو نه یا هغه څه په دنیا کې او څه په آخرت کې یا څه چې تیر شوی حالات دی او راتلونکي حالات دی ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء او نشی راګراوله هیڅ برخه او هیڅ حساب من علمه د علم د الله تعالی نه الا بما شاء مگر هغه چې وغواړي الله تعالی د دې څه معنی ده د دې معنی دا شوله چې د الله تعالی علم څوک نشي راګیرولای د الله تعالی علم دومره زیات دی چې په ګیره کې نه راځي الا بما شاء دا مستثنا منقطع ده نور اقوال پکې شته دی دا الا په معنی د لکن سره ده او په عبارت کې تقدیر ده الا بما شاء لكن يعطيه العلم بما شاء ببعض الجزئيات ها که الله تعالی وغواړي نو علم ورکوي خپل چاله چې وغواړي د بعضې جزیاتو الا بما شاء نشي راګیرولی علم د الله تعالی هیڅ حصه د علم د الله تعالی نه څوک نشي راګیرولی الا بما شاء مګر هغه چې وغواړي الله تعالی ورکول د خپل علم نه د بعضې جزیاتو چاته وغواړي نو هغې علم ورکوي انبیا علیه صلات وسلام ته الله تعالی وحي کوله او په بعضې حالاتو یې خبر کړي دي کنه خو هغې ته اخبار وایي انبیا پې پوهیږي نه بلکې الله تعالی خبر کړي دي لکه نبی علیه صلات وسلام د جنت او د جهنم په باره کې دغسې راتلونکې د قبر او د قیامت په احوالو باندې نبی علیه صلات وسلام خبرې کړي دي خو هغه وحي وه وما ینطق عن الهوه ان هو الا وحی یوها پیغمبر چې خبرې کوي نو هغه وحی وسع کرسیه السماوات والارض او پراخه د کرسی د الله تعالی اسمانونو او ځمکې ته د الله تعالی کرسی پراخه د ځمکې او اسمانونو ته د دې د کې ډیر زیات اقوال دا علما کرام لیکلي دي حسن بصری رحمت الله علیه وایي چې کرسی د الله تعالی او عرش د الله تعالی دا یو شی دی دا دوانه سره دا یو شی دی او سع کرسیه السماوات او د الله تعالی د کرسی په باره کې ډیر احادیث دا راغلي دي د هغې د وسعت په باره کې یو حدیث به د هغې نه ووایو ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تباری کې ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې و اسمانونه په کرسی د الله تعالی کې کې خودلی شي نو دا داسې دي لکه و روپۍ چې په یو ډال کې واچولی شي دا و اسمانونه چې د الله تعالی په کرسی کې کې خودل شي نو د الله تعالی کرسی دومره زیاته پراخه ده چې دا و اسمانونه وده سي ښکاری لکه یو غټ خانک دی یو غټ لوخه دی او پاره کې و روپۍ کې خودل شي دا و اسمانونه د الله تعالی په کرسی کې دومره دي دا د الله تعالی بادشاهی ده دا د الله تعالی لویوالی دی خو لیکن دغه ذات دغه رب مونږ او تاسو نه دی پیژندلی که دا الله تعالی په دغه صفت باندې مونږ وپیژنو د الله تعالی عظمت او د الله تعالی کبریا د الله تعالی لویوالی زمونږ او ستاسو په زړونو کې راشي بیا د الله تعالی خلاف مونږ ونه کړو نن سبا مونږ او تاسو ته یو طرف ته د الله تعالی عظمت او کبریا او چتواله دی بل طرف ته که زمونږ او ستاسو ښځه او بچي دي یا د کور کار دی او یا پوله پټی دی او یا نور چیرې دنیوي تجارت دی مال دی ګاډي دی نو د الله تعالی دا عظمت زمونږ استاد په ذهن کې نشته دی دا کور عظمت شته دی د خځې او د دغه سره بچو عظمت شته دی دغه سي د کلی او د پولی پټي عظمت زمونږ استاد په زړونو کې شته دی خو لیکن د الله تعالی عظمت نشته دی وسع کرسیه السماوات او پراخه د کرسی د الله تعالی اسمانونو ته او ځمکې ته ولا یعودو حفظهما او نستړی کوي الله تعالی د حفظهما ساتنه د دې دواړو الله تعالی په د دې دواړو په ساتنه باندې الله تعالی نستړی کیږي الله تعالی ستړی کیږي نه مفسرین لیکلي په دې کې یو ډیره بهترینه نکته ده هغه نکته دا ده چې دا آیات چې څوک لولي نو الله تعالی به حفاظت کوي الله تعالی به حفاظت کوي ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم او دغه الله تعالی العلي اوچت ذات دی العظیم لوی شان والا دی العلي الله تعالی اوچت ذات دی علی په معنا د متعالی سره الله تعالی هغه ذات دی چې اوچت دی له ټولو څیزونو نه الله تعالی اوچت دی له شرکاو نه د الله تعالی سره شریک نشته دویم معنی العلی الله تعالی اوچت دی په بادشاهي او په سلطنت خپل سره الله په خپل بادشاهي کې د هر چا نه اوچت دی د الله تعالی بادشاهي تر چا بادشاهي نشي رسیدلی العلی یو دریم معنی ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې ذکر کړی دا او دا صحیح معنی ده العلی الله تعالی د پاسه دی اوچت دی په خپل مخلوق باندې ځکه د مؤمنانو مسلمانانو عقیده بدای ورستو دا قران کې راځي خو لیکن دا عقیده زده کوي ورستو به هم قران کې راشي او دې دې کې هم واوري صحیح عقیده د الله تعالی په باره کې د اهل سنت والجماعت هغه دا ده چې الله تعالی په اسمانونو د پاسه په خپل عرش د پاسه دی الله تعالی په عرش استوا علی العرش نو د استوا دا معلومه ده معنی معلومه ده کیفیت دغه مجهول دی د الله تعالی د شان سره څنګه مناسب ده دغه په باره کې سوال کول بدعت او ناجایز دی او په دغه باندې ایمان راوړل د فرض دی بس دغه به عقیده ساتي پاتې شو دا خبره چې خلک کوي عامه نو چانه ته پوسو کې الله چرته دی وی الله تعالی په هر ځای کې څنګه الله تعالی په هر ځای کې نعوذ بالله من ذالک په په دې دنیا کې خو ګنده ځایونه هم ډېر زیات دي الله تعالی ته کې دا عقیده صحیح نه ده الله تعالی په خپل عرش د پاسه د استوا کړی ده د الله تعالی د شان سره یې څنګه مناسب ده دغه استوا معلومه ده کیفیت دغه مجهول دی موږ ته معلومات نشته وړاندې او ایمان په دې باندې واجب دی او د دې په باره کې پوښتنې کول چې الله تعالی څنګه استوا کړی ده څنګه بوي څنګه بنوي نو دا بدعت دی او دا ګناه ده او دا غلطه خبره ده ها قران کریم کې چې دا راغلی چې وهو معکم دا الله تعالی ستاسو سره دی اينما اينما کنتم کم ځای کې چې تاسو الله تعالی ستاسو سره دی نو دا غي معنی تقریبا ټول مفسرین ذکر کړی دا ابن جریر رحمت الله علیه دا اوس ابن کثیر رحمت الله علیه پاغه باندې اجماع نقل کړی دا چې وی الله تعالی ستاسو سره دی به اعتبار العلم والقدرت الله په هر ځای کې د دې معنی دا ده د الله تعالی قدرت په هر ځای کې دی د الله تعالی علم په هر ځای کې دی نو په کم ځای کې چې څوک کم کار کوي د الله تعالی نه پټ پناه نه دی هغه ځای کې د آیات معنا مطلب دا دی او دې ځای کې العلی الله تعالی اوچت دی د پاسه دی د خپل مخلوق د پاسه دی الله تعالی دې ځای کې معنا ده نو دا عقیده زده کوي عام په معاشره کې غلط عقیده خوري دي نو هغه صحیح نه دي او د قران کریم تقریبا د و اتو آیاتونو دا معلومی الله تعالی په خپل عرش د پاسه دی العلی الله تعالی العلی او چت ذاته ال هو هو العلی او الله تعالی او چت دی نو تاسو ما دوه درې معنی وکړلې او چت دی الله تعالی د متعالی دی او چت دی الله تعالی ټولو چیزونو نه او د شریکانو نه یا العلی الله تعالی اوچت دی په اعتبار د بادشاهۍ او د سلطنت سره د الله چې څومره بادشاهي ده داسې د بل چا نشته دی العلی او درېیمه معنا مې ورته وکړله العلی الله تعالی اوچت دی په خپل مخلوق د پاسه دی العظیم لوی شانواله دی الله تعالی لوی شانواله دی د الله تعالی شان دومره اوچت دی چې هغه بل چا نشته دی د الله تعالی د اوچتوالي په باره کې قرآن کریم کې و تعبیرات بیان شوي دي و تعبیرات راغلي دي او د هغې تفصیل په آیاتونو کې شته دی انشاءالله ځای په ځای باندې مونږ وایو تاسو ته د هغې تذکره ورته کوو که اوس یې وایو بوج د باندې راځي مشکل کېږي راته هغه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لن انفصام لها والله سمیع علیم دی آیات کې الله تعالی اوس ذکر کوي جواب د یو سوال لې قران کریم کې د آیات نازل شوی دی قاتلو فی سبیل الله مخکې د دې ذکر وشو پرونی درس کې بیان شوی دی نو کله چې دغه آیات نازل شو نو اعتراض راغی الله تعالی وی ای مؤمنان مسلمانانو د الله تعالی په لار کې jihad وکړئ کافرانو سره نو سوال دا راځي چې د قتال له حکم نه دا معلومیږي چې په دین کې اکراه چلیږي خلک په زور باندې مسلمانان کوي د ټوپک په خولې باندې په مردکو په بارودو باندې نو دې آیات کې الله تعالی د هغې جواب کوي اکراه په دین کې نه چلیږي خو ځان به د ځان به د آیات په مطلب باندې پوه کوي یو مولوی سي مو کتو ویډیو یو سړی دی پښتنه کوي د دې آیات په باره کې او اصل کې داغي غلط مقاصد دي نو دا خپل غلطو مقاصدو لپاره د قران کریم تحریف کوي د قران کریم تحریف لفظي څوک نشي کولای چې الفاظ بدل کړي انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون د دې حفاظت الله تعالی کوي خو لیکن تحریف معنوي پکې کولای شي د قران کریم د یو آیات مطلب یوي او ته مطلب بل بیان کی نو سل کې پاغي په پا هغه طاغوتی مولا دی جمهوری او پارلمانی نو هغه دا خبره کوي چې طالبانو باندې مجاهدینو باندې رد کوي نو هغه دا خبره کوي چې د مجاهدین خدا خلق په زور باندې مسلمان کوي په زور باندې په دین منی نو دا آیات وی لا اکراه په دین و اکراه خو په دین کې نشته لري دی کوي وای دا د الله تعالی نه خلاف کوي لا اکراه پی دین یو مطلب دا دی لا اکراه پی دین د دې کې د دین نه مراد عقیده ده نو مراد شول لا اکراه پی دین نشته زور په عقیده کې کچې کته چې دا معنی چا کړی ده نو امام راغب امام قرطبی او امام ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دا معنی کړی ده لا اکراه پی دین نشته زور په عقیده کې نو دې څه مطلب شو قرآن کریم کې الله تعالی فرمای یعنی اسلام قبلول او ایمان راوړل په دې کې زور په چا باندې نشته دی په من شا فلیؤمن و من شا فلیکفر د سورة الکهف نهشتم آیات هم په دې باندې دلالت کوي که د چا خوښه شي ایمان دې راوړي او که د چا خوښه شي نو کفر دې وکړي خو لیکنه کله چې څوک ایمان نه راوړي نو بیا د مؤمنان مسلمانان چې جهاد کوي نو الله تعالی هغه ته حکم کړل چې تاسو جهاد سره وکړئ دا مسلمانان یو فریضه ده یو فرض دی داغي دویم مطلب د آیات دره لا اکراه په دینی نشته دی لا اکراه په نو درې مخکې مطلب دا شو چې نشته زور په عقیده کې یو د دین اسلام په قبلولو باندې دویم د احکام په باره کې چې یو مؤمن مسلمان دی نو په هغې باندې بیا د الله تعالی احکام نافذول دا بیا ضروري دی او پې نافذې لا اکراه فی الدین دویمه قول علماو ذکر کړی دی لا اکراه فی الدین د دې مطلب دا دی چې اکراه په دین کې نشته دی دا عقیده د انسان چې راځي نو دا د زړه عمل دی عقیده د زړه عمل دی نو په دې زله په زله باندې خو چا زور نه راځي لا اکراه په دین نشته له اکراه په دین کې یعنی محل د عقیده زله ده نو په زله باندې د چا زور نه چلیږي دا معنی ده لا اکراه په دین خبر باندې پوه نه شولې لا اکراه په دین نشته له اکراه په دین کې یعنی په عقیده کې زور نه چلیږي ځکه عقیده دا غي محل زله ده نو زله داسې شی ده دننه په انسان کې لګیدل د شپاغه باندې چا زور نه چلیږي انسان و ظاهري ووهه او رای کاږه پر وډونو باندې بل څه پې وکړه خو په زړه باندې خو دننه زور نه چلیږي که په زړه باندې زور نه چلیدی د انسان په بدن باندې ظاهري زور چلیدلی شي خو لیکن به دغه باندې په زړه باندې زور نشي چلیدلی قرآن کریم سوره یونس کې الله تعالی فرمایي افا انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین نو آیته په خلکو باندې زور کې چې دا مؤمنان مسلمانان شي لا اکراه فی الدین نشته د اکراه په دین کې نور ډیر مقصدونه په دې آیات کې شته مفسرین لیکلي قد تبین الرشد من الغی یقینا ښکارا شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی نه قد تبین الرشد ښکارا شوی دی الرشد د کامیابی لار چې هغه د الله تعالی قانون دی من الغی چې هغه د جمهوریت او طاغوتی نظام دی دا دوه نظامونه بالکل جدا جدا دي یو بل نه د الله تعالی قانون د الله تعالی په کتاب کې دی او د جمهوری او طاغوتی پارلمانی نظام نو هغه طاغوتیانو پارلمان جوړی په مې یک پر به طاغوت نو چا چې وک انکار د طاغوت نه د بندګۍ د غیر الله نه و یؤمن بالله او یقین او په الله تعالی باندې چا چې د غیر الله قوانین اونه منل و یؤمن بالله پرون مې ته په یو دې کې ترجمه وکړه ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر دا حکم دا چر پر دی چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې ای بشرع الله نو فمن یک پر بی طاغوتی چا چې انکار وکړه د چا چې انکار وکړه د د قوانینو د غیر الله نه چا انکار وکړ د پارلماني او طاغوتي جمهوریت نظام نه انکار وکړ او یؤمن بالله او یقین او ایمان راوړ په شریعت د الله تعالی باندې د الله تعالی په قانون باندې په قضیه ستم سره کبل اور تلوتقه نو یقینا راټینګ کړل هغه کړی الوسقه مضبوطه طاغوت ستوي دي ځکه د طاغوت لګ وضاحت به کوم معمولی قران کریم کې دا بار بار راځي نو تاسو بیا په سبا نه پای کې پوه شوی یو قول لم بصرینو دا دی عمر رضی الله تعالی عنہ وی د طاغوت نو مراد شیطان دی په مې یک پر به طاغوتی چا چې انکار وکړ شیطان نه د شیطان خبره اونه منله و یؤمن بالله او اطاعت وکړ الله تعالی یو معنی دا ده دویم قول علماء دا دی طاغوت کاهن ته وی ابن جریر رحمت الله علیه تفسیر تبری کې دا ذکر کړی دی کاهن کاهنان ساحران جادوګران دا غینه به انکار کې کاهنان او جادوګران هغه خلکو ته خونه کوي د څه چې زه په غیب باندې پوهېږم زه دله دا کار کولی شم دا کار دله کولی شم بل قول علماو دا ذکر کړی دی چې طاغوت چاته وایي چې د هغه عبادت او د هغې طاعت کېدلی شي د هغې په رضا باندې خلک د هغې خبره مني خلک د هغې تابعداري کوي د هغې په رضا باندې عبادت یې کوي خلک بس دغه طاغوت دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په مجموع الفتاوا کې لیکلی دی من حاکم بغیر کتاب الله چا چې فیصله وکړه د الله تعالی د کتاب او د قانون نه علاوه په بل قانون باندې نو دغه طاغوت دی مجموع الفتاوا کې دغه ذکر کړی دی سوچ کوئ په آیاتونو کې زما مقصد پرې کې دا دی چې په پا پاکستان کې کم د تحریک طالبان پاکستان جهادي حرکت شروع دی دا بالکل شرعي جهاد دی او دا د طاغوتیانو سره جهاد دی د پاکستان نظام د پاکستان آیسای پوج او دا غي سره چې په دغه حکومت کې څومره خلک کار کوي نو دا ټول طاغوتیان دي مؤمنان مسلمانان مجاهدین دا د الله تعالی په لار کې جنگيږي او دغه نور خلک چې جنگيږي دغه طاغوتیان دي طاغوت په لار کې جنگيږي دغه لیکلي دي ابن قیم رحمت الله علیه لیکلي دي مَن یتحاکمون الیه د الله تعالی د هدایت د مخالف د الله تعالی د کتاب مخالف چې هر نظام او هر جرګې او هر سیستم هغې ته دغه ویسې فیصلې ویسې چې دا راله فیصلې وکړي خو هغه فیصله کوي د الله تعالی د قانون خلاف کوي د الله تعالی د پیغمبر د ښونې خلاف فیصله کوي او ته یې تابعداري کوې هغه هم طاغوت دی او ته هم طاغوتي شولې هغه خلک کې کوم خلکو چې ځان له قوانین جوړ کړی دي آینونه جوړ کړی دي اساسی نظام دی اساسی قانون دی دا پارلمانی نظام دی دا جمهوری نظام دی او د الله تعالی د شریعت نه خلاف دی هغه او پاغي باندې خلکو لپاره پیسې کوي په دمای یو د قتل مسائل لی یا ول پروج د زنا مسائل لی یا ول اموال یو سړی د بل نه غلا کړی دا وغیرہ په دې کې د الله تعالی په قانون باندې نه بلکې دیو چې کم قانون او نظام جوړ کړی دی په هغې باندې خلک فیصلې کوي او په دې کې د الله تعالی د قانون تعطل لازی د هغې ابطال پکې راځي چې په دې فیصلې مه کوئ بلکې په دې باندې وکړئ نن سبا هم دغه سره کنه پاکستان کې نور هر څه کوه زنا کوه شراب سکه ګیره خروه دغه سی سود کوا رشوتونه ورکوا الله تعالی ته کنځلې کوا د الله تعالی پیغمبر ته کنځلې کوا قران ته کوا جماعتونه ورانوا مدرسې ورانوا خو صرف د پاکستان د آئین او د قانون خلاف بنه کې چې دغه دی وکړل نو بیا دغه حال دی لکه زمونږ چې دی بس جنگ بر سره بیا کوي ته به مو سره جنګېږي هغه به سره جنګي نو دغه لیکلي دي په حاشیه د فتح المجید باندې لیکلي دي وای بیا دغه قوانین هذه القوانینو دغه قوانین او د دغه قوانینو نفاذ بیا د دغه خلک حفاظت کوي او د دغه قانون ساتونکي او د هغې نفاذ کوونکي دا ټول چې دي تواغیتون و مروجها تواغیتون او د هغې د دغه قانون چې څوک ترویج کوي دا ټول تواغیت دي د کفر اکبر حالات علما کرامو لیکلي دي څلور یو د الله تعالی د قانون په خلاف باندې قوانین جوړون کې خلق دا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون کفر اکبر چې د طاغوت منل دي او د الله تعالی نه انکار کول دي د الله تعالی د قانون په خلاف باندې نور قوانین جوړول یو یو صورت پکې دغه دی دویم علما کرام لیکلي دي چې دغه ته عملی جامه ورکول دغه بیا څوک دی صدر دی وزیر اعظم دی هغه ته دغه ورکي دریم هغه خلک چې هغه په هغه باندې فیصله کوي چې هغه باندې فیصله کوي د خلکو لپاره وکیلان دي ججان دي او دغه لپاره خپل خپل کوټونه جوړ کړي دي په پا پاکستان کې د عدالتونو په نوم باندې چې قچرې دي او بيدینی د پاره کې او بل هغه خلک چې دغه قوانین ساتي چې څوک د دا قانون خلاف کوي نو د هغې سره جنگ کوي هغه فوج دی پولیس دی عیسی دی او بل هغه عوام مسلمانان چې ښه د الله تعالی په قانون باندې پوهیږي او بیا هم دغه لذي فیصلې پې کوي راضي وي پې او د الله تعالی د قانون او د نظام نه ښې ګڼي دا ټول خلک چې د حکم کې برابر دي ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون نو دا کافر کیږي په دی باندې نو دې ځای کې الله تعالی وایي قد تبین الرشد من الغی یقینا ښکاره شوی دی الرشد و هدایت د الله تعالی قانون من الغی د ګمراهۍ نه په من یکفر بالطاغوتي نو چا چې انکار وکړ د عبادت د غیر الله نه په من یکفر بالطاغوتي نو چا چې انکار وکړ د قوانینو د غیر الله نه او چا چې انکار وکړ د هغه چا نه چې د قانون یې جوړ کړی عملی کوي او څوک یې حفاظت کوي څوک په فیصله کوي د دې ټولو نه بایکاټ وکړه او یؤمن بالله او یقین دی وکړه ایمان دی راوړ د الله تعالی په شریعت او د الله تعالی په نظام باندې نو یقینا راټینګ کړه د کړی مضبوطه فقد استمسکا بالعروه الوثقا د مضبوطه کړی راټینګ کړه عروه د کړی ته ویل کی دا سی کړی چې هغه شو کیږي نه د دې آیات په مطلب باندې بزان پوهه کوي یو کړی ده هغه ښه پخه ده مضبوطه ده شریږي هغه نه انسان په هغې پسې ځان ونښلی او هغه کلکه را ونیسي نو دغسې انسان د توپان نه دغسې انسان د سیلاب نه او د پریوتلو د غورځېدل نه دغه انسان بچ کیږي یو ګران ځای دی او مضبوطه کړۍ د په لاس باندې راغله هغه کړۍ شو کیږي نه ده اوسپنې ده او عروه عروه الوسقا دا ده چې چاپیره بالکل څه سورې پکې نشته چې هغه ماته شي بالکل چاپیره مضبوطه کړۍ ده او تا مضبوطه ونیوله نو اوس که په تا باندې سیلابونه راځي که په تا باندې توپانونه راځي او څومره ګران ځای دی خو لیکن ته پکې بیا هم ځان ټینګولی شي وجه د تشبیه په دې کې آیات کې دا ده چې ایمان او توحید د الله تعالی په شان د مضبوطی کړی دی چا چې ایمان راوړ په الله تعالی باندې او توحید د الله تعالی باندې نو دغه مضبوطه کړی د الله تعالی ده مضبوطه شوی ده په عقلی دلایل باندې په نقلی دلایل باندې چې دغه دلایل مقابله هیڅ څوک نشي کولای او د مؤمن یقین او علم په دغه دلیلونو باندې بالکل پوخ دی او مضبوط دی چې هیڅ شک او شبهه ته نه راځي نو داسې مؤمن په دنیا کې د هر قسم فتنو د هر قسم مصائب نه هغه بالکل بچ دی یو مؤمن مسلمان دی هغه ایمان راوړ توحید د الله تعالی زده ک نو دغه تشبیه ورکړي د یو کړی سره چې دا بالکل مضبوط دی او ایمان راوړل د مؤمن مسلمان او د الله تعالی توحید هغه مضبوط شوی دی په عقلي دلایلو باندې په نقلي دلایلو باندې چې د هغې مناقضه او د هغې مقابله هیڅوک نشي کولی بیا مؤمن مسلمان چې یقین کوي او علم راشي په دغه دلایلو باندې نو هغه بالکل مضبوط دی او پوخ دی هیڅ قسم شکوک او شبهاتو ته نه راځي نو دغه مؤمن مسلمان به بالکل په دنیا کې د ګمراهۍ نه د فتنو نه او د هر قسم ګندګۍ نه هغه سي بچ وي والله سمیع الله تعالی هر څه اوري یو معنا والله سمیع الله تعالی اوري ستا دعوت استاد دعوت کول د خلکو ته د فرض قبولولو د اسلام علیم الله تعالی پوی دی په هر ستا باندې د دیو په اسلام باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دعوت کون الله تعالی او توي زستا دعوت او رما چې تری خلکو له دعوت ورکې د الله تعالی کتاب ته بیانې او الله تعالی عالم دی ستا په حرس باندې په اسلام د خلکو باندې او دویم معنی والله سمیع الله تعالی اوري کلمه او شهادت د مؤمن مسلمان او اوري کلمه د کفر د کافرانو مؤمنان مسلمانان چې کلمه د توحید ویلې ده او کافرانو چې کلمه د کفر ویلې ده الله تعالی دا اوري او س علیم الله تعالی پوی دی په پاک عقیده د مؤمنان مسلمانانو باندې او علیم پوی دی په پلیت عقیده د کافرانو باندې الله تعالی په دې دوه باندې پوی دی الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات په دې آیت کې الله تعالی ذکر د حال د اصحاب الرشد او د اصحاب الغی ذکر کوي اولې ډلې نسبت کوي چې الله تعالی ولایت د هغې سره دی او په نسبت د دویمې ډلې طاغوت ته په ولایت سره چا چې د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون او نظام منلی دی نو د هغې حال الله تعالی بیانوي د دیو د الله تعالی سره ولایت دی او د الله تعالی ولایت او دوستانه دیو سره ده او چا چې د الله تعالی نظام نه بلکې د الله تعالی د نظام په ځای باندې طاغوتی پارلمانی جمهوری فرعونی نظام منلی دی نو د هغې دوست شیطانان دي او څوک چې د الله تعالی دوست شو نو د ګمراهۍ نه به راوځي رڼا د توحید د الله تعالی ته رڼا د دین د الله تعالی ته او چا چې د طاغوت خبره منلي نو هغه یې د رڼا نه کفر او بېدینۍ ته وباسي الله ولی الذین آمنو الله تعالی خاص دوست دی د هغه کسانو چې ایمان راوړی دی ولی په معنا د مددګار ولی په معنا د محبت کوونکی او یا په معنا د متولی واکدار او دوست سره دی الله تعالی خاص مددگار دی د مؤمنانو الله تعالی خاص محبت کون کړي د مؤمنانو سره یخرجهم راوباس یغی لره من ظلمات د تیارو د کوپر او د شرک او د بيدینۍ نه ال نور رڼا د توحید د الله تعالی ته والذین کبروا کسان چې کوپر کړي دي نو مخکې مسله دغه بیان شوله کنه د قانون مسله بیان شوله الله ولی الذین آمنوا الله تعالی خاص دوست او محبت کون کړي دا کسانو سره آمنو چې هغه منی د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام منی ولذین کفروا کسان چې کوپر کړی دی د الله تعالی د نظام نه انکار کوي بلکې طاغوتی پرلمانی جمهوری او فرعونی نظام منی اولیاء هم طاغوت دوستان داغي شیطانان دي د دې کې د طاغوت نه شیطانان مراد دي یخرجونهم وباسی هغه لره من النور درنا نه اله ظلمات تیرو د کوپر او د شرک ته اولایک اصحاب النار دغه کسان یعنی د طاغوت چې دا کم دوستان دي نو دغه جهنميان دي هم فيها خالدون همیشه وي په دغه جهنم کې د دې کې یو سوال لدی او دغه جواب نور دا مفرد ذکر شوی دی او ظلمات دا جمع ذکر شوی دی دا ولی نو جواب دا غینه دار چې ظلمات په دنیا کې کوپر او شرک او بيدینۍ دا ډېر زیات دي د هر ملک او د هر علاقې جدا جدا کوپر دی جدا جدا بيدینی ده او د الله تعالی خلاف کوي پاتې شو نور رڼا د توحید او رڼا د دین اسلام هغه یک یو ده دین اسلام بس یو دی نو دین اسلام دی اولایک اصحاب النار دا کسان جهنميان دي هم فيها خالدون همیشه وي په دغه جهنم کې الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق پاتی بها من المغرب وبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين اوس الله تعالی ذکر کوي دوه مثالونه مثال د اصحاب الرشد او مثال د اصحاب الغی یو طاغوتیان دي او دویم د الله تعالی د توحید منون کړي الله تعالی دا غي مثال بیانوي نو الله تعالی ذکر کوي درې واقعیات اوله واقعیا د دوه سره تعلق ساتي ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام واقعا ذکر کړي الله تعالی او دغه سي د نمرود یا نمروز دوه صحیح دي لفظ د دال نمرود او یا زال دوه صحیح دي نمروز دوه صحیح کی نو نمرود دا اصحاب الغیو دا د گمراهی خاونو او دا د طاغوت مرګریو او ابراهیم علیه السلام الله ولی الذین آمنو الله تعالی داغه دوسو نو الله تعالی ابراهیم علیه السلام سره مدد وکړه الله ولی الذین الله تعالی مددگار دی الله تعالی مینم حوت کون کړي د مؤمنانو سره نو د ابراهیم علیه السلام سره الله تعالی امداد وکړه په مقابله د بادشاه کې الم تر ایل الذی ایتن ګوره ها کسته حاج ابراهیم چې جګړه کړې و د ابراهیم علیه السلام سره حاجه محاجه دا د حجت نه وستل شوی دی او غالبا دا استعمالیږي په باطله جګړه کې باطل حجتونه پیش کول دا جګړه پس د چا سره کړی و ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره کړی و او تاسو ته ما ویله دا نمرود درنو دا بادشاہ د بادشاهۍ په وجه باندې د ابراهیم علیه السلام خلاف وکړ بابل ښار جوړ کړو ان اعطاه الله الملک دا علت د رفار د حاج د ابراهیم علیه السلام سره جګړه ولې کوله ځکه دی وجنه چې ورکړی الله تعالی او تبادشاهي او دې دې کې لفظ د پیر به بیان شوی مخکې مونږ بار بار ویل رسو قرآن کریم کې راځي جګړه اصل کې پرب کې ده کافرانو الله تعالی خالق مالک رازق منه ورسته ان شاء الله د مشرکانو عقیده په یوځای کې بیان کو مشرکانو الله تعالی خالق منه ام من خلق السماوات والارض د ازمکه اسمانونه چا پیدا کړی دي نو ټول مشرکانو کافرانو ویل پس یقولون الله دی ویل دا الله تعالی کوي کنه دا الله تعالی پیدا کړی دي و من یدبر الامر اما یملک السمع والابصار دا سترګې غوګونه او دا چا درکړي دي باران څوک ورای مشرکان به دا ټول الله تعالی کوي قسمونه به په الله تعالی باندې کول خو لیکن کله به چې مسله د ربوبیت راغله ربوبیت الله تعالی به منه په تربیت کې چې الله تعالی زمونږ تربیت کوي او تربیت د الله تعالی دوه قسمه ده یو خوراک سکاک راکوي په دې کې هم الله تعالی منه وې دا الله تعالی کوي خو چې داسې به درته ویل چې الله تعالی ستا تربیت کوي الله تعالی خپل رب ومنه چې الله دا پیغمبر را لېږلی دی ده تابعداري وکړه الله تعالی دا کم نظام را لېږلی دی دا ومنه بس بیا به دا نه منم اختلاف صرف په دې مسله کې و د انبیا علیه صلات وسلام سره الم تر آیتونه ګورې الل جاکس ته حاج ابراهیم چې جګړه کړې و د ابراهیم علیه صلات وسلام سره پیر به فوار د رب دغه کې ان آتاه الله الملک د دې وجه نه چې ور کړی الله تعالی ته بادشاهي اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت دې آیات کې مشکلات شته دي خو لیکن دوی تاسو ته بالکل آسان وي اصل کې د د مناظرې اصول دا دي دلته کې هغه ابراهیم علیه السلام هم دغه ویل دی دلیل ویل دی هغه هم دلیل ویل دی اول مدعا په کار دا چې باس په څه باندې کو نو بهتر قول دا دی اذ قال ابراهیم کله چې ول ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ربی الذی رب خو زما هغه ذات دی یحیی و یمیت چې ژوند کول او مړ کول کوي قال نو هغه ویل انا احیی و امیت ژوند کول او مړ کول خو زوم کوم نو زه رب یم مسله پدې کې دا داوا شوله بهتر قول دا دی دا داوا شوله ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام وی زما رب خو هغه ذات دی چې ژوند کول مړ کول کوي په دې باندې بحث کوو نو هغه چې زما داو دار چې رب زې ما زکه زم ژوند کول کوم زم مړ کول کوم دا خبره وکړه اوس په دې داوا باندې دلیل پکار دی نو ابراهیم علیه السلام په خپل داوا باندې دلیل بیان ک او کافر فی بیان نک او مفسرین لیکلی دی هغه بادشاه داسې وکړه انا اوحی یو کس په هغه باندې د پانسی حکم ختله هغه د جیل نه بهر کا وې دا مې ژوندې او بل کس قتل ک وې دا مې مړ ک نو سوال قتل یې کنو مړ خو نه دی دلته کې خدای امید ته ځای وجنم وجل دار چې روح تی واخلي نو ته چې له تور راوا چې خو قتل له خو موت نه لري هغه قتل دی کوم خطا قال ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام ویل اپ ان الله یاتی بالشمس الله تعالی راولی نور من المشرق الى المشرق د طرف نه پاتی بها من المغرب نو تی را ولا راوی خجوته من المغرب الى المغرب د مغرب د طرف نه په بهت الذی کفر نو چپو حیران شو غلوی کافر الذی کفرا چې کوپر کړو هغه حیران او پریشان پاتې شو د دې کې سوال دار راځي چې دا خبره ولې ونه کړل چې د مشرق د طرف نظر اخیجم او ستارب د مغرب د طرف نه راوخیجم د کافر دا خبره ولې ونه کړله مفسرینو لیکلی دي که چېرته دا جواب یې ورکړی وی د نمرود چې د مشرق نه زه راخېږم او ستا رب دې د مغرب نه راوخېږی نو دا په دې باندې پوهېده چې ابراهیم علیه صلات وسلام که دا مطالبه زه وکړم الله تعالی به له مغرب نه نور راوخېږي د دې وجې نه دا خبره ونه کړله نو بیا به ښه شرمنده شمه یا علما علما کرامو لیکلی دي په دغه مجلس کې د دې نمرود نه مشران خلک کوم ناسو نو که ده دا خبره کړې وي چې زه د مشرق نظر اخیجوم نو د مشران به ته دا خبره کړې وه او که کړې او ته نه وه نو په دې باندې به خدا پویدل کنه که په دله کې پټه کړې هم وي چې دې نمرود د پیدایش نه مخکې مونږ خو ستانه مشران یو وډاګان سپینګیري خلک پرې مجلس کې ناسو تلا تلا پیدا شوی نه وي او دا نور بر مشرق نه راختو د دې وجه نه دا خبر نشو کولای بوهیت الذی کفر نو حیران شو هغه کس چې کوپر کړیو بحت پاروی کې حیرانیدل دوی معنی ابن کثیر رحمت الله علیه هیبت زده کیدل په بوهیت الذی کفر حیران شو او خوف زده شو یره راغله پاکستان چې کوپر کړیو بوهیت الذی کفر په معنا ده چاړه کېدلو سره بس چپ شو بالکل غلی شو دغه سیم په سرین معنا کړی د بهتر په معنا د مغلوب کېدلو سره دی بس مغلوب شو عاجز شو د مناظرې نه الذي ها کس که پراج کو پرې کړو والله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته دې کې د هدایت نه مراد دلیل خودل دی او حجت ور خودل دی نو معنا دا شوله والله لا یهدی الله تعالی هدایت نه کوي یعنی الله تعالی نه ورخی دلیل القوم الظالمین قوم ظالمانو ته بلکې الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر او دغه سي حق پرس خلق همیشه لپاره په دلیل کې قوي په نور خلق باندې اوچتي لا يهدي نخي الله تعالی دلیل نو دلیل هغه ته نه خو دې آیات کې مفسرینو لیکلي دي د آیات دلیل دی پرې باندې چې مناظره کول په دې غرض باندې او په دې مقصد باندې چې حق ښکاره شي اثبات د حق وشي دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام سنت عمل دی خو مناظره دې لپاره کول چې په خپل زد او په عناد باندې د مناظرې نه وروسته په زد او په عناد باندې بیا ټینګ پاتې شي د تعصب باندې بیا ټینګ پاتې شي چې دغه مقصد یې پکې نو بیا جایز نه دی او کلذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه دې آیت کې الله تعالی دوی مواقع ذکر کړي او د دې تعلق دی له الله ولی الذین آمنو سره الله تعالی ایمان والا د شبهاتو نه راوباسي او یقین طرف ته الله تعالی بوزي او کلذي مر علی قريه او یا تا لیدلی دی کل لذی په شان د هغه چا باندې چې مر علی قريه چې ورتیر شو په یو خار باندې د دین مراد دا او لفظ د او راغلی دل کې دا تنویع د پاره ده په دې کې اشاره ده دیته کله الله تعالی په قدرت باندې د مخکری دلیل پیش کړي لکه دا مخکې چې ابراهیم علیه السلام پیش کړ او کله الله تعالی په قدرت باندې د الله تعالی په توحید باندې دا بل قسم دلیل پیش کړي ستا خوخه الذي بهتر قول پدې کې دار چې مراد درینه عزیر علیه السلام تی مراد دی او کلذي یا تالی دلې په شان د هغه چا چې ورتیر شو په یو خار باندې وهي خاویتون علی عروشها او هغه را پریوتلې او علی عروشها په خپل چتون باندې بهتر قول پدې کې دار چې مراد درینه بیت المقدس دی بخت نصر دا قریه د بنی اسرائیل و پدې کې بنی اسرائیل اوسېدل بخت نصر دا یو ظالم بادشاه دا کلی وران که څه اوسېدونکي یې قتل کړل او څه په هجرت باندې مجبور کړلی شول او د هغې سره د الله تعالی کتاب و تورات نو هغه یې وسوځاو او کل لذي مر علی قریة وهي خاویة علی عروشها خاویة علی عروشها دو معنی دي راغورځېدلی او علی عروشها په چتونو باندې چتونې ښکته پراته و دا کلی ټول راغورځېدلی و لکه نن سبا چې دغه د بخت نصر بچي او د هغې پرکټي او د هغې تابعداران هم دغسې کوي پوځیان او پولیس یو ځای ته ورشي بس په هغه دماکه وکړي او بارود چې دی په هغه کور کې وډزوي د مسلمانانو کورونه وران کړي او کله دې مر علی قریتین ورتیر شو ده یا دویم خاویتون علی عروشها خالیو علی عروشها او را پریوتی و هغه په چتونو باندې هغه کندرات بالکل پاتیو قال نو ویل هغه عزیر علیه السلام دا خبر او کړل چې کله دا خار ولید نو ډیر زیاته ناشنا او توله کېدل قال نو ویل عزیر علیه السلام ان یحیی هذه الله بعد موتها سرنګي با ژوند کوي د لره الله تعالی بعد موت او رسول مرګ د دینه دا به الله تعالی څنګه ژوند کوي دا ان په معنا د کوي په سره نو دا معنی نشي کولای چې دا د شک په تور باندې نو یا انکار یې دین نه کاو بلکې طریقه وې څنګه اول پیدایش پشان د کی تدریجن تدریجن بی او کنه سم دس بی الله تعالی را پورده کی څرنګ وی الله تعالی ژوند کی یا دا کیفا د استعظام د پاره دی دا خو ډیر لوی قدرت د الله تعالی دی چې دا ټول کلی الله تعالی ختم کړی دی او بیا به الله تعالی را پورته کی دا خو ډیر لوی قدرت د الله تعالی دی پاماته الله مئات عام نو پس مړ وساته الله تعالی غلره مړې کسل کاله د شمانه ونه کوي مړې وساته مړ وساته الله تعالی غلره مئات عام سل کاله ثم بعثه او دې ځکه په عبارت کې تقدیر دی الله تعالی مړ وساته سل په اماته الله مړ ک الله تعالی غلره و البسه مئات عام او وای ساته حصار کې بیا سل کاله ثم بعثه او بیا دوباره را ژوند دی که قالن الله تعالی او توی کم لبیست از څومره حسار شوی ته قال هغوی لبیست یومن او بعض یوم حسار شوی ما یوه ورځ یا یوه ټوکړه د ورځې بعضې حصه د ورځې عزیر علیه صلات وسلام چې سفر کاوه نو په دغه وخت کې دا د سحر ټیم نو کله چې الله تعالی راپورته کړ سل کاله بعد نو نور ته لا کتلی نو نو لبست یوما یو ورځ می تیر کړی ده کله چې نور ته وکتل چې پوره لا پریوت نه ده نو او بعض یوم ټول ورځ له هم نه بلکې بعض حصہ د ورځې تیر شوی ده او صلا پکې پاتې ده قال الله تعالی ته بل بل لبست مئات عام بلکې حصار شوی ته سل کاله پنظر الی طعامک ان وګوره خپل خوراک ته او شرابی کا سل کاله الله تعالی دا مړک او مړی وساته خو لیکن هغه خوراک چې سره کم انځر و سره یا نور د خوراک کم چیزونه او د سکاک سه یا شودو او یا د غین علاوه نور څه شربت رضان سره راغیسته هغه خراب شوی نه وانظر الی حمارک او وګوره خر خپلته ولنجعلک آیه للناس دې ځکه په عبارت کې تقدیر ده لتستدل به وګوره د خپل خرته دیر پاره چې دلیل ونی سی پاغي باندې ولې نه جاله کایت للناس او دیر پاره چې وګرځو مونږ تا یو نخره پاره د خلکو د خرته دی ګوره خر سره ور سره پاغي باندې سفر کو الله تعالی ولا خر موجل سرمنه ختم شوی ده اډو کې ختم شوی دي ځان لچره هر څه ختم شوی دي الله تعالی او ته د خر ته وګوره لتستدل به دې لپاره چې ته په هغې باندې دلیل ونیسې لتستدل به علی قدرتنا زمون قدرت برته اوس معلوم شي چې الله تعالی به دا مړی بیا څنګه ژوندی کوي ولنجعلک آیة للناس او دې لپاره چې وګرځو مونږ ته نخره عبرت د پاره د خلکو نخره قدرت د الله تعالی د خپل د خلکو لپاره د لین ناس نه مراد هغه خلک دي چې په دغه زمانه کې موجودو عزیر علیه السلام یې ولیده سل کاله موجود نه دی بیا الله تعالی را پیدا ک نو دا غوره پرواده دلیل شي په نه خبر شي د قدرت د الله تعالی چې الله تعالی قدرت لري چې د مړي به الله تعالی دوباره را ژوند کولای شي یا لناس کې د ناس نه مراد تر د قیامت پورې چې کم خلق دا واقعیا اوري نو هغه په دې باندې پوه شي چې الله تعالی قدرت والا دی مفسرین لیکلی دي چې عزیر علیه السلام چې کله وفات کاوه نو د څلوېښتو کالو په عمر کې د څلوېښتو کالو په عمر کې کله چې الله تعالی دوباره را ژوندې که نو د ده زامن او نوسی هغه چې ولیده نو د سلو کالو د هغې عمر زیات و هغه بوډاګان شوي دي او عزیر علیه صلات وسلام بیا هم ځوان دی نو دا یو کم دا کم یو کس دی چې پلار یې ځوان دی او به نوسی او دغسې د هغې زامن او نوسی هغه بلکل بوډاګان دي دا عزیر علیه السلام د څلوېښتو کالو په عمر کې الله تعالی مړ که سل کاله بیا مړو بیا چې الله تعالی را ژوندی که نو هغه نوسی او کړوسی هغه بوډاګانو بیخي ضعیف او دا بیا نوجوانو هلکو بلکل هغوی په بعضې نښو باندې وپېژنده یوه نښه وه پکې دا وه چې عزیر علیه صلات وسلام ته د وفات کېدلو په وخت کې تورات یاد و کله چې الله تعالی دوباره ژوندی که بیا ورته تورات یاد دی تورات ته بلکل یاد دی وانظر الی العظام وګوره د وندر وګوره ال العظام اډو کې د خر تا کې پنون شي زه چې سرنګ راو چې تو مونږ دې دراکسو منکسو لحمه او بیا غوند غی تل غوخه د خر ترې ته ګور اوس نو فلما تبین له الله تعالی هغه خر هغه اډو کې را غونډېدل را غونډېدل یو ډانجه ته جوړه شول الله تعالی ته غوخه ور وغوندوله بیا اوس شو لکه نه فلما تبین له نو هر کله چې ښکاره شو هغې ته قدرت د الله تعالی په علم مشاهدې سره فلما تبین له کیفیت الاحیاء مفعول به د دې لپاره حذف دی هر کله چې ښکاره شو هر کله چې ښکاره شو عزیر علیه السلام ته کیفیت د ژوندي کولو د دوباره ژوندي کولو کیفیت الاحیاء او یا ما اشکل علیه هغه چې مشکلو په د عزیر علیه السلام ته کومه خبره اشتباه پرې راغلې وه هغه خبره ورته ښکاره شوله فلما تبین له یا دویم معنا فلما تبین له هر کله چې ښکاره شوله هغه ته دا خبره چې ان الله علی کل شیء قدیر چې یقینا الله تعالی پر شی باندې قدرت لرونکی دی نو قال عزیر علیه السلام اعلم زه اوس پوه شوم په علم مشاهده سره زه پوه شوم په علم مشاهده سره زه اوس پوه شوم دې ته علم مشاهده وایي یو خبر مې ته وکړله دې باندې ځان پوه کړي هغه دا قال اعلم عزیر علیه صلوات والسلام یې زه اوس پوه شوم نو له عزیر علیه صلوات والسلام د دینه مخکې پوه نه چې الله تعالی به دوباره د مړ ژوند کوي نو تاسو ته ما مطلب دا غي وای پلم ما تبین له کله چې او تخکاره شو په علم او مشاهده کله چې او ته خکاره شو په مشاهده سره د هر څه وریدل یا دویم فلما قال اعلم نو ویل هغه زه پوه شوم اوس په علم مشاهده سره ما اوس په سترګو باندې ولیدل چې الله تعالی مړی څنګه ژوندی کوي نو دا نه چې مخکې پوه نه مخکې پوه خو اوس یې په سترګو باندې ولیدل اعلم پوه شوم زه په علم مشاهده سره یعنی ما اوس په سترګو باندې دا ولیدل چې الله تعالی مړی دغسې ژوندی کوي د دې آیات په شرح کې یو مسله علما کرام لیکلي دا اوس دا ویمه چې د آیات دلیل لري په دې باندې چې په خر باندې سورلی کول دا سنت د انبیاء علیه صلوات و سلام دی په صحیح حدیث کې راغلی دی د معاذ رضی الله تعالی عنہ نه نقل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خر باندې سورلی کړی دا نور حدیث هم ډیر په دې کې شته دی صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په خر باندې سورلی نه کړی دی عزیر علیه السلام او نور انبیاء علیه السلام په خر باندې سورلی نه کړی دی نو هیڅ یو مؤمن مسلمان له دا جایز نه دی چې څوک په خر باندې سورلی کوي او هغې ته به بد نظر باندې وګوري که نه بېدینۍ ته به ورسېږي په دې باندې او علما کرامو دا هم لیکلي دي چې په دې زمانه کې بعضې خلک داسې کوي په علاقو کې چې یو انسان شرمنده کوي شرمه یې نو د هغې د سپکولو دپاره او د هغې د شرمنده کولو دپاره په خر باندې سور کی او مخ ولا تور کی او په کوسو کې ګرځي وای دار دار د شرم دی بیزتی ده دا اصل کې د يهوديانو د عیسایانو د انګریزانو طریقه ده ده چې د الله تعالی د پیغمبر د الله تعالی د پیغمبرانو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم غ طریقه او سنت د غیس پکاوی وشي د غیس پکاوی وشي در دیر پاره کوي دا که په کم ځای کې کیږي یا چا کړي نو د الله تعالی نه معافي وغواړي دا یو عظیم ګناه کړی نو په خر باندې سورلی کول له سنت دی یو خبره دویم که په خر باندې څوک سورلی کوي نو هغه ته بد نظر کول دا عظیمه ګناه ده او یا د چا د شرمولو لپاره د شرمنده کولو لپاره په خر باندې څوک سورول مخ ولا تورول او ګرځول دا عظیمه ګناه ده او دا اصل کې د یهودو د نصاراو طریقه ده چې دغه څه کوي دې لپاره چې د الله تعالی د پیغمبر هغه سنت طریقو د هغې استخفاف او د هغې سپکاوی وشي